لسان صدق علیا شان اکرامی چې په دنیا کې پاتې شي تاسو ګوره څوک چې الله والدي او چا په الله باندې په هر څه قربان کړی دا ویني اکرامی په دنیا کې پاتې ده امت کې ګورئ صحابه کې ګورئ تابعینو کې ګورئ او تبع تابعینو کې ګورئ واذکروا فی الكتاب موسی حرم کې لاړو د ماستو ماخام نه رستو د هر ستنه د حرم نه د بخاری आवाज راته نروا امام بخاری تا ته علم او تا ته پتا وا چې د سی او دور به او د حرم نه به الله که خاریه جوړه کی او د هر استن نه به د بخاری आवाज راځي نیکنامی بولندا هغه زیتا یو کس بوت لما کمزای کې چې امام بخاری رحمت الله علیه بخاری لیکله وذکروا فی الكتاب موسی یاد کا په کتاب کې نیک نامی نن په دنیا کې دا غچا دا چا چې په الله باندې خپل ځان قربان کړي رابیا بصری په دنیا کې یو زنانه تیر شوه نو مې نن زنده ده ولې نن زنده دی رابع بصری استا حسن ډیرو ولې استا جمال ډیرو ولې ته د یو لوی خاندان سره استا تعلق ولې استا ارپتی کرور کرپتی وی نه نه نه حسن حال خو ادا ده چې تک تورا او د نسب حال خدا ده چې وینځي توپ داغ په حسن بصری باندې او چې کله څوک د بل چا وینځ او غلامي مال به د کم راشي خو الله سره تعلق ده رابعه بصری رابعه بصری رابعه بصری ځکه دې دور کې خوموي خاندانو پته نه لګي چې وې سره به کمی شاهزادګانې وي د حسن په تمام پلالو جواهراتو کې پټي نن دا وی نام و نشان نشته او رابیا بصری نن په دنیا کې یادېږي وجعلنا وجعلنا لهم وغرزوا د دیو د پارا لسان صدقنا علیا او بخنه موږ د ته د پر رحمت نه ورور د هارون علی السلام نبی او یاد کا په کتاب کې اسماعیل علی السلام یقینا و د رښتینی واده والا او و د رسول نبی او د چې امر وکاو خپل اهل ته په منځو په زکات باندې او د پنځ د پر ربانی مرزیه غره شوه یاد کا په کتاب کې ادریس علی السلام او په ټګي ټګي باندې تلو او اوس بره په جنت کې ده او جنتیانو له جامع ګڼي ښا درځي دي هاي د نبی شان عجیب ده ورفعنا مکاننا علیا او د دین استدلال کوي چې اوچت کړه موږ دې اوچ دې اوچتا و ورفعنا مکاننا علی دا مطلب چې الله په کمالاتو کې اوچت مقام ته بوتلې نه نه چې په جنت کې درځي توپ کوي پدې باندې ابن کثیر 126 کې پدریم جل کې پورا باس کړي او ردونه یې پکړي چې دې کې نکارت ده او دا روایتونه واحدي اولائک الذین انعم الله علیهم دا کسان دي چې نام کړه الله په دی باندې من النبیین د نبیانو نه جنت کې درځي ته نشته خو اوري ستا څنګه اجتهاد هغه شان جامه براشي هغه شان لباس براشي دا نه دی چې بس ټیلر ته انتظارونه کو که خیری او نن با پسې زو او سبا با پسې زو 1500 روپے او ټیلر اتاګه جامي ګندل دي کنه دي ګندل دي او یې مړه سبا راشه بل سبا راشه اولائک الذین بجلی نه وادا چل نه وادا چل نه جنت ده ستا اشتها د سی کوټ ستا اشتها د سی باسکټ ستا اشتها د سی ټوپۍ ستا اشتها د سی لباس څنګه چې ستا اشتها کیږي مړه الله الله هغه وتا ته ملوي خپکه غمخه اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین دا کسان دي چې نام کړ دې الله په دی باندې د نبیانو نه من ذریه ادم د اولاد د ادم نه و من من حملنا مع نوح او دا هغه چانه چې موږ بار کړ دې سره د نوح علی السلام نه و من ذریه ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علی السلام نه او اسرائیل او د یعقوب علی السلام نه ومن من هدینا او دا غچانا چې موږ ته هدایت کړو او ور کړو کله چې لسته شي په دیوانه آیاتونه د رحمان ذات نو پریوځي سجده کوونکی وبکی او جړیدونکی صالح مقری ویل چې دا آیاتونه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ولوستل نو یې هاذا کرا دا خو کرت ده خفاین البکا جړه چرته ده چرته چې څوک آیاتونه واوري او پزړه یې اثر وشي وای جاړي دا یو عرب دی الله دې په وی ډیره مهرباني وکي ماشاءالله په مانځ کې جړه کړنچا قران کې جړه کړنچا غي خلق الله ور کړی بیا هم اختلافي مسله ده و یو خبره ته کومه مثال په تور قران وایا زړه خټ کېدل اې کې خدای چې اختلاف نشته کلا چې بسته شي په دی باندې او ناڅاپي به اختیار از جړه راتلل اې کې هیڅ اختلاف نشته کلا چې بسته شي په دی باندې آیاتونه د رحمان خرو سجدا وبکیان سیده تلاوت لازمه شوا چا مسلمانانو اوریدلی سیده وای هاي مولوی سی برامانی سیده واړه ولا سمر ګوشه شعور غر پتا باندې را پریوت زمون کار دغه دی چې کوبه دا دا سیده وکاو کخی ان شاء الله د دنیا نه وزو الله دې په سیدو سیدو کې د دنیا نه زموږ رسخه تا نه وږي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه را یو خبره ته کوم نور ته خوایو مونږ شرط کارک نشو غره او کنه نور خلق خو ماشاء الله میان دی هغه زر زر استا خو مونږ نه بیا اکثر یری هم شي غره دې خبرو په خیال ساتي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه پیدا ش فخلف انو پیدا ش رستو د دیونه خلفن ناکار کشران خلفن د لام په سکون سره کم خلکو ته وای یار رورا ناکار کشران نا اهل کشران نو بس پیدا ش رستو دیونه ناکار کشران ازا او صلات منزه برباد ک منزه الله برباد ک ازاع الصلات من منز برباد کا من دین برباد کا نبی علیہ السلام وای چا چې منز قائم کا د دین قائم کا ومن هدمها فقد هدم الدين ازاع الصلات فاروق اعظم بخپل عاملان عاملین ته لګل چې هم سیز زما په نظر کې پتا سبانه منز ده نو چا چې دې ضایع کا دا مونږ ضایع کا ومن ضيعها فهو لما سواها ازيعو چا چې مونږ ضایع کا نو د هر څه ضایع کړو چا چې دا قائم کا مونږ قائم کړو د هر څه قائم کړو هغه ځکه لوبه وکا مونږه برباد کا مونږه برباد کا او کراشین هغه څه مونږ دی الا من تاب و امن و عمل عملا الله ویل الله المشتکا الله دنیا والا خبر کا ربا الله دنیا والا خبر کا کما جبدا چې الله دا دنیا والا په سړې پوي کی الا من تاب و امن و عمل صالحا راځي صحیح مونږ کو چې ته موږ له بار بار راځې جواب راغی وما نتنزل الا بامر ربك موږ نه نازلېږو مگر په امر درپستا دی الله د پاره هغه دی چې مخکې زمونږ نه دی هغه چې رست زمونږ نه دی وما بین ذلک او هغه چې د دې په مینس کې په صحیح مسلم کې دا روایت ده جانم باندې با پول کې خدای شینو مسلمانان به پیزي نو چې زی باندې وای با اللهم صل اے الله په دې مونږه سالم او روغ پورې واسا بیا د نبی علی السلام نه تپوس دا پول په باره کې او شو عمل جسرو دا امام مسلم مسلم اگر روایت تاسو ته بیانو پیغمبر خدا وې تحزن مزلا مسلمانان به پشان د رب د سترګې پوري وزي او پشان د برېخنا او پشان د هوا او پشان د مرغانو وکاجاوید الخيل او پشان د کرا اسونو وکر رکاب او پشان د وخانو مطلب دا چې د مسلمان بیا خپل درجه ده څوک پشان د رب د سترګې څوک پشان د برېخنا پشان د سیلې نو څوک پشان د مرغانو نو څوک پشان د کرا اسونو وای کافران وای ها کسان چې کفر کړ دې د پاره دا کسانو چې ایمان والدي کم یو د دوه ډلو نه خیر مقام غور دې د حیثیت د منزله واحسن ندیا او ډیر خیسته دې د حیثیت د مجلسه ندیان اے مجلسن غریب القرآن وی وکم اهلکنا سنه را کړی مونږه مخکې د دیونه د پیړونه ډېر زمانه نه پس چې دیو خوراکونه کړي او نن بدیو پړای کیږي نو نن به دغه ناس تنعم هغه بدن به چن چن کیږي نن به پاګې باندې د چینجو خړاوي دا د دنیا حال دی ونرسو ما یقول ویاتینا فردا نبا پینیاس کې ضد دا الټه بیان ورکونکي الټه بیان به ورکي علم ترا ایتن ګوره یا شبدا معبودان پدې عابدین باندې الټه بیان ورکونکي ستاسو د بندګۍ نه موږ خبریو پنځم زجر په اتباع د شیطان ایتن ګوره ان ارسلنا الشیاطین چې موږ را لېګو شیطانان انما نعد لهم عدا دا یاد بنه یروي بس ان شاء الله تاسو ته به زندګي بیا قدر ملاو شي هر هر سا زمغه هر هر سا لشمار لکی شتا خوخه دا کدا ساره په څه سبانه تیرې او څنګه څنګه گزارې پکار خدای چې ستاره هر هر سا سره استغفار وې پکار خدای چې د هر هر سا سره د قران د تلاوت یو ټکی وې